واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم سورة المائدة شپگم سپارا اوم نمبر آیات واذکروا نعمت الله علیکم یاد کې تاسو نعمت د الله چې پتا سي کړی وميثاقه الذي واثقكم به او د الله هغه وعده یاد کې چې تاسو سره کړی را اذ قلتم سمعنا واطعنا کوم وخت چې تاسو وویل سمعنا من حکم واورېده واطعنا او من امنه واتقوا الله دا الله نه ویریږي ان الله علیم بذات الصدور الله خبردار دی بېشک الله خبردار دی په هغه پټو رازونو د زړونو باندې د سورت بقره په آخر کې د مؤمنانو په زبان باندې الله پاک دا خبره نقل کړې ده چې مؤمنان وی سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر صحابه کرامو چې کله د پیغمبر علیه السلام په لاس مبارک باندې به بیعت کو نو دقه وخت کې به دا اقرار کو چې من د خپل وس مناسب ستا هره خبره به منو اورو با منو با که زمونږ د طبیعت موافق وي هم او که زمونږ د طبیعت نه خلاف وي هم دا یو عام عهد و وعده وه دې نه پس بعضې ارکان اسلام باندې او مناسب حالاتو باندې نور هم پیغمبر علیه السلام سره وعدې صحابه کرامو به کولې بیعتونه به یې کول د سورت مائده په اول کې اوفو بالعقود الله فرمایلی دي چې کومې وعدې هم کړي دي نو هغه پوره کوی منځ منځ کې نور احسانات الله ذکر کړل او د وعدې پوره کولو نور ترغیب الله پاک ورکړ یو شریف انسان او حیادار انسان دی به د خپل محسن د خپل منعم د الله په مخ کې سر وښکته کوي او د آینده مزید احسانات و تمه به لري چې الله به نور احسان را باندې کوي په دې وجه دله په کار دي چې دی د الله تابع فرمان وشي خصوصا په ژبه باندې د ساعت الفاظ به وایي اقرار به تازه کوي ممکنه ده چې د الله د ډېرو مهربانو لیدو نه پس یو بنده مغرور شي او دې د الله د نعمتونو قدر اونکي خپل قول یا اقرار باندې د هغې اظهار اونکي پروا یې اونکي نو مخکې الله فرمایي واتقوا الله الله نه ویرېږه مغرور مه جوړېږه متکبر مه جوړېږه واتقوا الله که الله دا خپل نعمتونه درنه واپس واخلي ستا د ناشکرۍ په وجه ستا د بېوادګۍ په وجه باندې الله دا نعمتونه والي څه به وکړي نو امید او خوف دا به مؤمن په زړه کې ساتي د راتلونکي نعمتونو به امید کوي د موجوده نعمتونو د ختمېدو خطره یره به پړه کې محسوسوي زړه کې چې هر قسمه حالات دي الله په هغې باندې خبردار دی علیم بذات الصدور واذکروا نعمت الله علیکم یاد کې تاسو نعمت د الله چې پتا سي کړې وي ومیثاقه الذی او د الله هغه وعده یاد کې واثقکم به چې تاسو سره مضبوط وعده کړی اذ قلتم سمعنا واطعنا فكم وقت تاسو ویل سمعنا من قصا حكم وعرض واطعنا او ستا خبرم اومنله تابعداري کوو واتقوا الله هذا الله نؤيريك ان الله بشك الله پاک علیم بذات الصدور یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو کونو قوامین لله تاسو قائم اوسېږئ لله د الله د پاره شهدا اګواهان بالقسط په انصاف سره شهادت چې کې نو په انصاف به کې ایمان والو د الله د رضا لپاره شهادت کوه بالقسط که شهادت کې نو بالقسط په انصاف باندې وکا انسان د عدل او د انصاف نه منې کوي څه شي یو د خپل نفس یا د خپل دوستانو د عزیزانو طرفداري د خپل ځان او د خپل خپلوانو یارانو دوستانو طرفداري دی د عدل او انصاف نه منې کوي او په ظلم یې مبتلا کوي او دویم د چا دشمني نو د دشمنۍ د وجې نقصان رسوي سورة نساء کې الله فرمایي ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین که دا شهادت ستا د نفس خلافي او ستا د مور پلار او د رشته دارو خلافي نو هم په انصاف شهادت کوه یعنی عدل او انصاف کې والدین او رشتہ دار د رکاوټ رانی شي سورت مائده کې فرمایي ولا یجرمنکم شنآن قوم على الله تعدلوا د یو قوم دشمنی د تا د انصاف نه مننه کی نو عدل او انصاف کوا که د چا سره د دوستي ده هم که دشمني ده هم او دا شهادت چې دی نو دا د خپلو خپلوانو او رشته دارو نو د دوستانو متعلق وي هم او که د پردو متعلق وي هم نو قسط انصاف بکې موجوده زمانه کې شهادت په صحیح طریقه باندې نه کېږي ځکه په دې عدالتونو کې چې کوم طریقه روانه ده نو دا طریقه سړی ستومانه کوي یو خو به تاریخ له لار شي نو کله د یو فریق وکیل نشته کله د بل فریق وکیل نشته او کله صاحب نشته نو شاهدان زی او راضی او تازه کار نشو بس که خیر راتلونکي تاریخ کې به کار وشي چې بیا لاړ شي بیا بیا بیا نو پتلو راتلو د شاهدانو زړه ستړی شي دی به څه لاړ شي شهادت له بیا په هغې کې وکیلان چې کومه طریقه باندې جرح کوي غیر ضروري خبرې پکې راشي هلته کې ګواه نور هم ستومانه شي چې دا زه ولې راغلی ما نو چې د چا نوم په ګواهۍ او په شهادت کې راغلی دی په یو لوی مصیبت کې مبتلا شي خپل کاروبار یې ګډوډ مفتو کې خراب شي کاروبار خراب شي تکلیف ورته ورسېږي او بل چې په صحیح طریقه شهادت وکړي او د چا خلاف یې وکړو هغه ورته نقصان رسوي نو حکومت د چا بیا حفاظت نه کوي نه د فریقین حفاظت کولی شي نه د حکومت حفاظت کوي نو شهادت چې څوک کوي نو د مرګ په خوله کې ځان ورکوي په څه طریقه به څوک شهادت وکړي ګواه ته بیا تکلیف رسولی شي نو موجوده حکومتونه د چا حفاظت نه کوي د دې وجې عدالتونو کې ګواهان په صحیح طریقه ګواهي نشي کولی هوښیار سړی چې معامله وویني وتښتي ولې تښتي وایي اوس به مې څوک پکې راوړي شي چې ته ګواه چې ستا مخکې معامله وشوه هسې نه ګواه کې مې نوم رالی شي ولس والا ته چې په لاس ورشي نو هغوی هم ښه ستومانه کړي نو بیا خانه پوري کېږي د دروغو شاهدان راشي نو ګواله تحفظ پکار دی او بیا ګواله د الله یره پکار ده ګواله په عدالتونو کې تحفظ چې ججان هم کړی نه وکیلان هم کړی نه پولیس والے هم نه کړی چې نه کړی نه دی به په صحیح طریقه شهادت کوي او چې شهادت یې وکړي د چا خلاف هغه ورته نقصان رسوي چې حکومت یې مکمل حفاظت کوي نو بیا به شهادت په صحیح طریقه شي که نه ټوله هر څه خبره روانه وي جاړه ده شهادت یوازې دا نه چې په عدالت کې د جج مخ کې یا د قاضي په مخ کې ودرېږې او څه معامله دې لیدلې ده او د هغې خبرې ورکړې دا شهادت دی یوازې دغه شهادت نه دی بلکې د شهادت دا لفظ یو وسیع معنی کې استعمالیږي ډېر شهادتونه وي چې هغې ته څوک شهادت نه وي او هغه دې شهادت یو سړی ډیوټۍ له نه دی تللی او خپل افسرانو ته ولې نه راغلی نو که دې صحیح صورتحال بیانوي چې کلي کې پاتې شوی واده یا مړی شوی یا کور کې نه څه کار و په دې یې نه معاف کوي چې نه معاف کوي دا ملازم مجبورا راشي یې میډیکل به پېښ کوم میډیکل څه ته وایي ډاکټر ورته په ټیټۍ ولیکي چې دا سړی بیمار دی او د لپاره د یوې هفتې یا د دوه هفتو د آرام ضرورت دی او دا سړی ښه حتی کټه جک جوړ دی دی اوس مجبور دی د چوټۍ لپاره ډاکټر له لاړ شي وي میډیکل سرټیفیکیټ را نو ډاکټر خپل فیس والي او په کاغذ باندې ولیکي دی بیمار دی د له دوه هفتو د آرام ضرورت دا ډاکټري سرټیفیکیټ دا یو شهادت دی او د دروغو شهادت وشو نو ډاکټران حضرات روغ سړي له د رنځور سرټیفیکیټ نه ورکوي کني د دروغو په شهادت کې راځي ګناهګاري خو لیکي دی ده ته د آرام ضرورت دی دی ډیوټي نه کوي د ډیوټي قابل نه وي نو دا د دروغو شهادت شو کله یو سړی د نوکرۍ نه ځان ایستل غواړي نه وباسي وایي میډیکل بورډ ته یې مخکې کړي میډیکل بورډ والا سره خبره مخکې شوې وي هغوی یې ولیکي چې دې نور د نوکرۍ قابل نه دی دې ریټایر پنشني یې کړي دا هم د دروغو شهادت شهادت الزور ګناه کبیره ده امتحاناتو کې د دې سټوډنټانو پرچی دي او دا پرچی چې څوک ګوري او یو نمبر دې پکې ورکړه چې د سر لږ ګزاره وکړه او د له ښې نمبر یې ورکړه هغه د څومره نمبرو قابل وي د هغې نه زیاتي نمبر یې ورکول دا شهادت دی او د دروغو شهادت دی چې دا هلک دومره قابل دی دونه قابل وي نو که قصدن د هغه د قابلیت نه زیاتې نمبرې چا ورکړې دا د دروغو شهادت دی حرام یو بنده فیل دی او هغه له پاس سرټیفیکیټ ورکول دا شهادت الزور د دروغو شهادت دی یو بنده د یو کار اهلیت نه لري او هغه له دا سرټیفیکیټ ورکول چې دی د دې مقام اهل دی د دې کار اهل دی دا سرټیفیکیټ دا د دروغو شهادت دی دارنګ په الیکشنونو کې ممبران ودرېږي او قوم ته دا ذمہ واری ورکړي شي چې دې دومره منبرانو کې تاسو کم یو خوښ دی کم یو کې قابلیت شته اهلیت شته چې دې به د قوم خدمت په ښه طریقه باندې وکړي شي او دقه ځای کې قوم بیا دې ته نه ګوري چې دا دوه ممبران راته ولاړ دي دې کې کم یو چې دی نو دکې اهلیت شته ورته پته وي چې دې فلاني کې اهلیت نشته دی د دې مقام اهل نه دی وی پاټی راته ودرولې دی نو نو پاټي تیر وتله یو نا اهل یې ودرو نو ته خو تیروزه مه که نه تا له خدای سر سترګې در کړي نو ته دې پاټی ته مه ګوره ته دې سړي ته وګوره چې دې به ستا لپاره ممبر شي نو ستا حق به پوره پوره وصول کړي تاله نو ووټ ورکوونکي خلک دا شاهدان دي او دې په دې خپل ووټ باندې وایي زه دا شهادت کوم چې دا فلانې سړی د دې مقام اهل دی او دې دې ممبر کړی شي اوس هغه د هغې مقام اهل ني نو دې قوم دا د دروغو شهادت وکړو نو الیکشنونه اوس د ګټې او د بیلات لوبه ده ووټونه په پیسو اغشتل دا رشوت دی کم سړي چې وټ خرڅ کړ د دروغو شهادت یې وکړ او په هغې یې رشوت هم واغشته کله څوک په پیسو دا کار وکړي او کله څوک داسې وکړي د یارانو دوستانو نه مجبور شي کله ورته د دروغو وعدې ورمخکې کړی شي او د دروغو شهادت وکړي او دا وټه یو خو شهادت دی دویم حیثیت د دی د سفارش دی ووټر وایي زه سفارش کوم شفاعت کوم چې دا سړی دقه مقام ته دی ورسېږي قومي اسمبلی ته صوبایي اسمبلی ته د کلي کمیټې ته میونسپل کمیټې ممبر وغیره دی د دغه مقام ته ورسېږي دا سړی دغه مقام ته ورسېده د قوم خدمت یې نه شو کولی چا چې ولا سفارش کړی دی شفاعت یې کړی دی هغه ورسره ګناهګار دی دا شفاعت ناکاره شفاعت شوی دی ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها چا چې یو ښه سفارش وکړ او دغه سړی د ثواب کارونه کوي چې چا ورله سفارش کړی وي د ده ثواب کېږي چا چې یو ناکاره سفارش وکړ دغه سړی چې څومره بد کوي چې چا یې سفارش کړی وي دې هم ورسره ګناهګار اسمبلۍ ته یو سړی چا ولېږه او هغه په هغه ځای کې د دین اسلام خلاف چغه وایي چا چې ورله اوټ ورکړی دا ټول ورسره ګنهګار دي هغه ته په اسلام پورې ټوکې کوي اسلامي قوانین وی دا فرسوده نظام ختم کا پاکستان په دې بدنام شو چې دا ممبر دا خبرې کوي چې ته له چا وټ ورکړی دی دا ټول ورسره ګناهګار دی او دغه دغه سړی د دغه مقام اهل نه دی د اوټ بل حیثیت چې دی نو هغه وکالت دی ووټ ورکولو والا هغه وایي دا سړی ما د ځان لپاره وکیل کړ دی به په اسمبلۍ کې یا په بل ځای کې زما نمایندګي کوي نو چې چا چا ووټ ورکړی دی دی د دغې خلکو د طرف نه یو نماینده دی یو وکیل دی نو که یو سړی د وکالت اهلیت پکې وي او د خپل ذمہواری پوره کوي او صحیح خبره ده کدی دا دغه صلاحیت نه لري اهلیت پکې نشته دی نو تا د قوم وکیل جوړ کړی دی او دا بیکاره وکیل د قوم حق ټول تباه او برباد کړ نو د ټول قوم حق دې په پایمال کې په دې سړي او دا ووټ یو امانت هم دی ووټر سره دا یو امانت دی نو چې کوم سړی د دې مقام اهل دی دا تا سره د هغه امانت دی هغه له ورکه کوم چې د دغه مقام اهل نه دی تا وله ورکه تا خیانت وکړ نو دا څه ډېرې خبرې دي چې هغې ته خلک شهادت نه وایي او دا دې شهادت نو د دروغو شهادت که دې وکړه نو دا ښه نه ده ګناهګارې کې پې شهدا اګواهی ورکوونکې بالقسط په انصاف سره ولا یجرمنکم شنعان قوم راپورته دې نه کی تاسو لره دشمنی د یو قوم علا الله تعدلو په دې خبره چې تاسو انصاف اونکه بے انصافه ته دې د یو قوم دشمنی راپورته نه کی وعده کړې ده الله د هغې خلکو سره چې ایمان یې راوړی دی وعملو الصالحات او عمل یې د نیکۍ کړی دی لهم مغفرة دې دپاره بخشش دی و اجر عظیم او ډېر لوی اجر دی مخکې چې څه کوتاهي شوې ده د هغې به الله معافي وکړي او بیا مخکې د اجر عظیم وعده الله پاک وکړله هو الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او هغه خلک چې کفر یې کړی دی وکذبوا بآیاتنا او نسبت د دروغ یې کړی دی بآیاتنا زموږ آیاتونو ته یاد کې تاسو نعمت الله علیکم دا الله نعمت چې په تاسو یې کړی دی اذ هم قوم په کوم وخت کې چې قصد او اراده وکړله یو قوم ان یبسطو الیکم ایدیهم چې را وغورځوي تاسو ته خپل لاسونه حمله در باندې فکف ایدیهم الله منې کړل د هغوی لاسونه عنکم له تاسو نه واتقوا الله دا الله نه اوریږي وعلى الله فليتوكل المؤمنون پکار چې توکل کی په الله پاک باندې متوکلون توکل کوونکي وعلى الله فالله پاک باندې فليتوکل المؤمنون مؤمنان دې توکل کی الله نعمت دریاد کو پتا سو مې نعمتونه کړی دي هر مؤمن باندې د الله دا انعام دی چې کلمه وته نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وی دا نعمت مې یاد کا بیا د دشمنانو د طرف نه هر وخت خطره وه په تاسې حمله کوله د دغه خلکو دا حمله الله رستو کړي دي او تاسو ته بچ کړي د پیغمبر علیه السلام د وجلو کوشش او منصوبې شوي دي د صحابه کرامو هم او دغه ټولې منصوبې الله ناکام کړلې په یو جهاد کې پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام په یو ځای کې دمه کوله صحابه کرام یو ځای بل ځای داسې ډلې ډلې خواره واره شو او پیغمبر علیه السلام یوازې د یوې ونې لاندې څملاست او توره ورسره وه نو هغه توره یې واخېستله او د ونې په یو شاخ پورې یې ځوړنده کړه ستړي شوي صحابه کرام په قلار پرېوتل پیغمبر علیه السلام هم د ونې لاندې آرام کوو دقه وخت یو کافر موقع ته وکتل چې پیغمبر علیه السلام خو یوازې دی ورغې او سمدستي توره یې راواغېستله د پیغمبر علیه السلام هغه توره هغه یې په خپله قبضه کې واغېسته د ونې نه ونه کې ځوړنده وراوېغېسته او پیغمبر علیه السلام ته یې توره داسې اوچته ونیوله فتوی من یمنعک منی اوس به ما نه څوک خلاصوي پیغمبر علیه السلام ته ما نه به څوک خلاصوي پیغمبر علیه السلام پهلوانو او د دنیا هر څومره زورور پهلوان چې راشي او پیغمبر علیه السلام ته مخامخ شي نو چېرې به هم ته زورور نه شي او زړه مو خدای مضبوط ورکړی وی څوک به دې رانه خلاص کړي ښه فوصله پیغمبر علیه السلام جواب ورکړ ای الله نو دا کافر بیا ورته وایي من یمنعک مني اوس به دې رانه څوک خلاص کړي نو بیا ورته پیغمبر علیه السلام وی الله نو دوه ځله درې ځله دې سړي دا کار وکړ او پیغمبر علیه السلام ته الله باندې خلاص وی ناګانا غیبی او روب د دې سړي په زړه کې ور پرېوته او سورت د لاسه وغورځېدله پیغمبر علیه السلام صحابه کرام له اواز ورکړ وی راشئ وګورئ به ته کړه سړی مقصې لا ولاړ خو پیغمبر علیه السلام ورته څو نه وی که راګېره وې وو ټکو یې مړکو یې نو د ده د خلاصي څوک نو خو الله د پیغمبر علیه السلام حفاظت وکړ او د دې سړي د ګزار نه بچ دا سړی خپل قوم ته بیا لاړو او دا واقع په خپل بیان کړله چې ما ورسره داسې وکړو ناګانه په ما روب راغله توره پرېوتله او پیغمبر علیه السلام ما ته څه ونه وي دې نه پدې بیا مسلمان شو کعب ابن اشرف یو یهودی و د یو ځل پیغمبر علیه السلام خپل کور ته وغوښته او د پیغمبر علیه السلام د قتل سازش یې جوړ کړی پیغمبر علیه السلام ته الله پاک اطلاع ورکړله او د ده چې څومره منصوبه وه هغې له خبر کو پیغمبر علیه السلام یې چې په وخت راوویسته بچ شو پیغمبر علیه السلام نو د دغه سازش خاورو کې ګډ شو یو ځل پیغمبر علیه السلام یو معامله کې د بنو نذیر قبیله یهودیانو نه ورغی یو قتل شوی او د هغې د خون بها پیسې د مسلمانانو وې او په معاهده کې دا یهودیان شریکو نو په هغې هم وې د پیغمبر علیه السلام هغوی سره خبره وکړله چې دا مړې شوی دی نو د ده دیت پوره کول غواړي نو څه دا مسلمانان راټولوي څه به تاسو راټولې کړئ هغوی ورته وایي ته دلته کې کښېنه او موږ دله پیسې را جمع کوو د پیغمبر علیه السلام یو دیوال خوا کې کښېنو په خبرو کې مشغول کړ او بل طرف ته عمر ابن جحش هغه ته وې لار شه او د دې دیوال په شا راتاو شه بره وخېږه او یو غږ کاڼی په پیغمبر علیه السلام د بره نه راخلاص کړه چې لاندې د کاڼي چخلی شي او ختم شي الله پاک پیغمبر علیه السلام ته اطلاع ورکړه وې دې ځای نه پاسه د بره نه کاڼی در باندې راخلاصوي نو دا مختلف واقعات دا چې شوي دي چې په پیغمبر علیه السلام او په صحابه کرامو باندې خلکو حمله کوله الله غیبي حفاظت کړی دی د بدر په میدان کې تین سو تیرہ صحابه کرام دي او ایک هزار لخر د کافر راغی اوس دا ایک هزار لښکر د دې نه دا تین سو تېره بچ کېدل ګران دي الله پاک د غیبی امداد انتظام وکړو د فرشتو لښکرې راللې او د کافر ګزار چې په مسلمان کېده هغه به اوسم به مسلمان نه لګېده او په دې کافرو مسلمانانو هم ګزار وکړ او فرشتو هم پرې ګزارونه وکړل الله پاک حفاظت وکړ نن ولې مسلمان سره هغه امداد نه کېږي د بدر په صحابه کرامو کې چې کم اخلاص و هغه اخلاص نن ځان کې پیدا کړم طالب الله فرشتې را لېږي هغه اخلاص د بدر د صحابه و نن ځان کې پیدا که ته ګوره چې فرشتې راځي او که نه راځي وی دا نعمت د الله یاد کا او توکل په الله بروسه په الله او تقوا په ځان کې پیدا کا نو د الله نعمتونه اوس هم شته اذ هم قوم په کوم وخت کې چې یو قوم اراده او قصد وکړ ان یبسطو الیکم چې در وغځوي تاسو ته ایدیهم خپل لاسونه حملې در دپاره لاس در وغځوي فکف ایدیهم عنکم پس الله منې کړل لاسونه د هغوی له تاسو نه واتقوا الله د الله نه ویرېږئ